د تیر شوي سورت سره د دې ربط دا دی چې د سورت الحجر په آخر کې د توحید بیانو او د سورت النحل په اول کې هم د توحید بیان دی دویمه خبره دا ده چې په سورة الحجر کې ویل شوی چې آمنو والا یاتکم عذاب الله ایمان راوړی ورنه عذاب د الله به در تراشي په دې صورت کې صورت النحل کې ویل کېږي چې عذاب د الله خراغله دی اتا امر الله فلا تستعجلوه درېمه خبره دا ده چې په سورة الحجر کې دا ویل شوي وو وقد نعلم انک یضیق صدرک مونږ ته پته ده چې ستا زړه تنګیږي په دې باندې چې دا خلک نه مني نو په سوره نحل کې ویل کېږي اتا امر الله لالا یضیق صدرک دا الله عذاب راغې حکم دا الله راغې چې ستا سینه تنګ نشي زړه دې تنګ نشي بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغ یعنی نزدې دې امر د الله یعنی وعده د الله دا اعلان دې د ټولو کفارو د مشرکین لپاره چې عذاب نږدې دی، ستاسو هلاک نږدې دی، دومره نږدې دی لکه ګویا کې راغلی دی، نو ځکه وايي، اتی امر الله، راغی امر د الله، عذاب د الله، فلا تستعجلوه، نو تاسو جلتی مه کوئ د هغې له واقع کېدو، سبحانه، پاک دی دا الله، وتعالی او اوچت دی، عما د هغه څه نه، یشرکون، چې دا خلک یې شریکوي ورسره. ينزل الملائکة بالروح نازلوي فرشتي سره د وحي نه یعنی وحي راوړي من امره د هغه په حکم باندې علی من په هغه چا باندې یشاء چې خوښ شي من عباده د خپل بندگانو نه او سوای په دې وحي کې ان انذرو دا چې او يروي تاسو یعنی خلک خبر کوي انذرو معنی دلته انذار او اعلام خلک خبر کوي په دې انه لا اله الا انا فاتقون چې نشته دی بل اله بل معبود مگر زیم فاتقون نو زمانه ویریږي خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی د اسمانونو زمکا پرشتیا سره یعنی دا الله سلو بیو ټوکې نه لیکړي دا یو حق دی یو رښتیا دی چې الله دا کائنات پیدا کړی د زمکا اسمان تعالی اوچت دے بلند دے عما دا غسنا یشرکون چې دا خلق ور سره شریکي خلق الانسان من نطفه دا انسان پیدا کړی دی د یو نطفه نه د نطفه د مراد هغه قطره د وبو د کوم نه چې انسان پیدا کیږي فاذا هو خصيم مبين نو اچانک دی یو ښکارا جګړه لوده د دې ځای دوه معنی دي، دوه مفهوم دي. یو دا چې موږ د اوبو د یو وړې غوندې قطرې نه پیدا کړی دی. څومره خبرلوس انسان، د اوبو یو وړه قطره ده، ډېره وړه، باریکه، د هغې نه مې پیدا کړی او څومره خبرلوس، څومره دلایلو والا او څومره ښایسته خبرو والا انسان ترې جوړ شوی دی. او بله خبره مونږ څومره د وړې قطرې د اوبو نه پیدا کړی دی او دی بیا څومره ښکاره جګړالو دی زما سره جګړې کوي یعنی زما خبره نه مني بغاوت کوي انکار کوي داسې جګړالو جوړ شوی دی بیا هغې ته سوچ نه کوي چا پیدا کړی مرسنه پیدا کړی ما دی قدرتونو ته سوچ نه کوي او زما سره جګړې کوي والانعام خلقها لکم او دا ساروی هم الله ستاسو د پاره پیدا کړی دي لکم فیها ستاسو د پاره په دې سارو کې دفعن ګرم لباس دی یعنی ذریعه د ګرمولو سامان د ګرموالي دی او هغه دا چې د دې د وړو نه د دې د ویختو نه تاسو مختلف قسم جامې جوړوئ، د دې نه بسترې جوړوئ او دا ټول د ګرمۍ لباس دی. تاسو په دې باندې ځان ګرم او انسانان د ګرموالي پیدا کړی دی. ومنافع او د پیدې څیزونه دي. د پیدې څیزونه داسې دي چې یو یې د دې نسل هم پیدې واله دی، بچي پیدا کېږي، سورلي هم د پیدې ده، په دې باندې تاسو سورېږئ. ځان په یو ځای نه بل ځای ته رسوئ، دا هم د پیدې دي، ولکم او په دې سهار ستاسو لپاره فیها په دې څاروو کې جمال ښایست دی، حین تریحون هغه وخت کې چې تاسو دا واپس د شپې ماښام راولئ، دا خلک څاروي وباسي کنه غر ته، د سر لپاره چې څه وسرېږي، نو ماښام یې چې تاسو راولئ، نو په دې کې ډېر خوند دی، په دې کې ډېر ښایست دی، وحین تسرحون، او کله چې تاسو د سرېدو لپاره د سحرې بیایئ، نو په دې کې هم ډېر زیات خوند دی او ډېر زیات جمال دی په کې، وتحملو اثقالکم، او ستاسو سامان بار کړي، بوجونه ستاسو بار کړي دا څاروي، الی بلد، یو بل کلي ته، لم تکونو بالغیه، چې تاسو نشئ رسېدی هغه کلي ته، الا بشق الانفس، مګر په مشقت د نفسونو ستاسو، که تلو وغواړئ هغې کلو ته، سامان وړل وغواړئ، نو ډېر په مشقت به وړئ او دا څاروي اوچت کړي او ویې رسوي بل کلي ته، ان ربکم، یقینا رب ستاسو، د دې نه اخوا چې ستاسو د سورلۍ لپاره او د سامان وړو لپاره د بار بردارۍ لپاره نور څیزونه پیدا کوي، نو هغه تاسو ته علم نشته دی او نن سبا یقینا ډېره ترقي شوې ده، هغې نه وروسته ډېر ذرایع پیدا شوي دي د سامان د وړلو لپاره، د ډېر لوی سامان د اوچتولو لپاره لوی لوی ذرایع دي، دا ګاډي دي، کنټینرې دي، ریلګاډی دی، جهازونه دي، سمندري جهازونه دي، ویخلق ما لا تعلمون. تاسو ته پته نشي نور به الله څه پیدا کوي وعلى الله قصد السبيل او په الله باندې ده بیان د سید لارې د نیغ لارې ومنها او بعض د لارونه جائر کګی لارې دي ولو شاء او کچته الله خوخوي لهداکم اجمعين تاسو ټول ته هدایت کړو خدا خو امتحان دی هو الذي دا الله هغه ذات دی انزل من السماء ماء چې را لېږلي دي د اسمان نه اوبه لکم منه شراب ستاسو دپاره د دې اوبو نه څکل هم دي د څکلو اوبه هم دي ومنه او د دې اوبو نه شجر یعنې په دې کې ستاسو د څکلو هم دي ومنه او د دې اوبو نه شجر یعنی سکل د ونو ستاسو هم دي د دې اوبو نه ونې ستاسو دي یعنی سکل د ونو ستاسو سرابول د ونو ستاسو هم دي فيه تسيمون چې پاره کې تاسو خپل ساروي سره وي دا واخه دا بوټي دا غیاګانې دا سچ دي دا اوبه د هغې لپاره هم خوراک دی، یعنې هغه هم په دې باندې زرغونېږي چې په هغې کې تاسو خپل څاروي بیا څروئ، ینبت لکم به، زرغونوي ستاسو لپاره په دې اوبو باندې، الزرع، فصلونه، والزیتون او زیتون، والنخیل او کجورې او انګوران، ومن کل الثمرات او د هر قسم مېوو نه، ان فی ذلک، یقینا په دې کې، لآیة لقوم یتفکرون، خامخا نښه ده لقوم، د پاره د هغه قوم، یتفکرون، چې هغوی غور کوي، وسخر لکم اللیل والنهار، او تابع کړې ده ستاسو د پاره شپه او ورځ، والشمس والقمر، او نور او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري، مسخرات بأمره، چې هغه تابع دي په حکم د هغه، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقینا په دې کې آیتونه دي، نښې دي، د پاره د هغه قوم، چې هغوی عقل لري. وما زرع لكم في الارض ودلته وسخر ما او تابع کړی استاسو لپاره هغه څه چې پیدا کړی دي استاسو لپاره ان استاسو لپاره پیدا لپاره پزمکه کې مختلفا الوانه چې مختلف دي رنگونه داغي د دې رنگونو مراد هغه اجناس او قسمونه یعنی مختلف قسمونه دي یو جنس دی بل جنس دی بشمار جنسونه دي بشمار قسمونه دي انواع دي چې څه الله پیدا کړی دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخا نخل لقوم یذکرون د پاره دا قوم چې هغه عبرت اخلي وهو الذي يدعى الله غزاد دې سخر البحر چې تابع کړی دې سمندر لتاکلوا منه یعنی ستاسو لپاره تابع کړی دی لتاکلوا منه دې لپاره چې وخورئ تاسو د هغې نه لحما طریا غوښه تازه یعنی میان وتستخرجوا منه حلیه او روباسئ تاسو د دې نه کالي یعنی هغه څه چې د هغې نه کالي جوړېږي تلبسونها چې تاسو یې اغوندئ وترى الفلک او ویني به ته کښتۍ مواخره چې سیرون کې به یې اوبه لره پیږي په دې سمندر کې ولتبتغو دې لپاره چې تاسو ولټوئ، طلب کړئ، من فضله د الله د فضل نه، یعنې تجارت وکړئ، ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ګذار شئ، والقی فی الارض رواسی او غورځولي دي یعنې ودرولي دي په دې ځمکه کې رواسی غرونه، ان تمید بكم چې دا اونه خوځيږي په تاسو باندې ځکه دا غرونه کنه نو بیا به د ازمکه به د سمندر د پاسه کنه دا خوځیدل نو دا غرونه به درولې چې دا اونه خوځي او نورم ډېری پیدا دي په دې غرونو کې وانهارا او نهرونه دي وسبلا او لاري دي لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت لارې بیا مومئ، صحیح لاره بیا مومئ، وعلامات او علامات دي، ان د علامات د لارې دي، وبالنجم هم یهتدون او په ستورو باندې دوی لاره مومي، لاره بیا مومي، دا په ستورو باندې لاره موندل یو دي، او د دې ستورو نه علاوه الله دومره عجیب عجیب نشانات پر ځمکه کې پیدا کړی دي چې سړی ته د دې ځای نه پته لګي هغه زمونږ کلی دی دا یو غر نه د دې غر او د دې بل غر په منځ کې دا خور دی د دې خور په غاړه به لاړ شي د دې ځای نه که ته چاته نښه ښې د خپل کلي په دیر کې یا په سوات کې نو ته ورته ښودلی شي چې دا مینګوره کې کوز شي ښی لاس ته چې وګورې نو ستا یو غټ غر به راځي، دې غر طرف ته یو سړک تللی دی، په دې باندې به لاړ شې، هلته خوړ دی، داسې به ځې، بیا به داسې راتاو شې، هغلته کې ونې دي، د دې ونو په خوا چې کومه لار تللې ده او یو ناو راکوز شوی دی او دا دی او هغه بې شماره نښې چې تاسو په هغې باندې خپلې لارې معلوموئ، خپل کورونه معلوموئ. وهم یخلقون او دیو پیدا کولای کیږي اموات دا مړه دي غیر احیاء دا ژوندي نه دي الا کم خلق چې تاسو دا قبرو د وردا بالکل دلته مراد اصحاب القبور دي چې خلق د پخوا زمانه نه دا د اوس خبره نه ده د پخوا زمانه نه د ټولو نه لویه فتنه د دې امت هغه قبر پرستي ده چې خلک قبرونو ته ودرېدلي دي، د هغې ته سجدې لګولې دي، بیا یې هغه د نفع او د ضرر لایق ګڼلي دي، بیا یې د هغې نه دعاګانې غوښتې دي، بچي یې ترې غوښتي دي، نو الله خو خلکو له بچي ورکوي، اولاد ورکوي، د ځان خو له دنیا روان دی، نو چې کوم کار یې وشي، نو کړی الله یې، او دا ما له دې قبر صاحب وکړو، د دې قبر واله راله وکړو، دا بابا شو، دا لویه فتنه د دې امت ده. چې دا قبر پرستی ورته وایي قبر ته سجدې لګول د نفع او د ضرر لایق ګڼل چې دا قبر والا ما لپاره دا کار وکړو او دې الله ته ډیر نږدې دی او دې چې الله ته وایي نو الله ته بل نشي کولای دا د الله سره څه خاص مقام لري هغه مقام داس دی لکه د دنیا د افسرانو ګمان یې وکړي چې د دنه وایي بل نشي کولای نو کده ته دی ویو د ستاره لپاره وینا وکړه نو خامخا هغه کار کیږي دا قیاس کړي د خلکو د دي انسانانو په الله باندې او الله يې نه دی پېژندلی، د ټولو نه غټه فتنه هم دغه ده، دې ځای کې الله تبارک و تعالی فرمايي، هم د دغه خلکو باره کې، اموات، دوی مړه دي، غير احياء، ژوندي نه دي، دا اولياء الله، انبياء کرام او دا اولياء صالحين او د دې نه علاوه نور غير معمولي انسانان. شهدا او دې انسانانو کې پته نه لګي چې دا الله په نسبانه د ټولو نه لوی مرتبه ده چا ده اله غټي مرتبه والا مونږ پیژنو نه چې په دې انسانانو کې څومره خلک مړ شوي دي مونږ خخ کړی دي مونږ ته دا پته نه لګي چې په دې کې عظیم انسانان د پلیس عام خلکو کې انبیا خو په خپل ځای صحابه کرام خو د دې نه پس په خلکو کې ډېر لوی لوی اولیاء کې رښتې تیر شوي وي مونږ ته دا معلومات نشته خو مونږ د خپل ځان نه بیا خلکو له نمونه یې ښودي دي چا ته مونږ داتا صاحب وایو چا ته مشکل کشا وایو فریاد رس وایو چا ته غریب نواز وایو چا ته گنج بخش وایو چا ته مسشه چا ته مسشه چا ته پیر بخش چا ته گنج بخش دا سنمونه چې ځان د پاره تاسو خو دي دا ان هی الا اسماء سمیتموها تاسو دا نمونه می خوری بس او په حقیقت کې اموات غیر احیاء دا مړه دي ژوند نه دي وما يشعرون او دی خلکو ته په خپل پته نشته دی ایان یبعثون چې کله به جورا پاسول کیږي را ژوند کیږي با الہکم الہ واحد تاسو الہ یو الہ دی یو رب دی یو معبود دی فالذین نو هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرة په آخرت باندې قلوبهم منکرة د دوی زړونه منکر دي انکاري دي بې خوفه دي وهم مستکبرون او دوی تکبر کوي لا جرم حقه خبره دا ده ان الله یعلم چې یقینا الله پوهېږي بوجونه د ګناهونو خپل کاملتاً پوره پوره یوم القیامت په ورځ د قیامت ومن اوزار الذين يضلونهم او دا خلق بوجونه بار کی يضلونهم چې دوی گمراه کوي هغه لرا بغیر علم بغیر د دلیل نه الا خبردار سا ما يزرون ډیر بد شي دا چې دوی به باري قد مکر الذين من قبلهم یقینا سازش کړه هغه کسانو چې دوی نه مخکې تیر شوی دي د دې له مخې چې کوم خلک تیر شوي هغوی هم دغه شان سازشونه کړي وو فاتی الله بنیانهم نو الله راغې دیو ته دیو ته څه بنیانهم د دیو دی آبادی ته هغه آبادی چې د سازش په نتیجه کې جوړه کړې و یعنی د سازش ته الله د دیو بلډینګ وې هغه بلډینګ چې دیو آباد کړو دا د مکر عبارتو من القواعد دا د جرړونه یعنی الله د دیو د مکر عبارت د جرړونه وستو ختمه کو کوم ځای دي زما هغه شریکان الذين كنتم تشاقون فيهم هغه شریکان چې تاسو به مخالفت کو په خپل میز کې د مؤمنانو سره پاره کې هم د مؤمنانو سره مخالفت کو چې پاره داغه تاسو ته زیدو یعنی په زید شوی وي پاره کې قال الذين اوتوا العلم نو دا ځکه به وای هغه کسان چې هغه ته علم ورکړل شو په دنیا کې علما به وای په خپل منځ کې ان الخزي اليوم یقینا رسوایی نن ورځ والسوء او عذاب على الكافرين دا په کافرانو باندې نازلېږي الذين هغه کسان تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي دوی لپاره فرشته په دې حال کې ظالمی انفسهم چاوی ظلم کړی په خپل ځانونو باندې یعنی شرک کړی فالقوا السلام نو دیو په دا ټیم کې به پیش کی صلح تابعداري، فرمانبرداري به ښکاره کړي او داسې به وايي، ما کنا نعمل من سوء، نه وو مونږ چې کوو مونږ څه بدي، یعنې شرک هم ګناه نه دی کړی، هم په دغه ټایم کې به ووايي، نو فرشتې به ورته ووايي، بلا، ولې نه، ان الله علیم، یقینا الله علم واله دی، بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو کول، او وبه ویل شي هغه کسانو ته چې تقوا اختیار کړې ده، ماذا انزل ربکم، څه شی رالېږلی دی رب ستاسو؟ قالو نو دوی وايي خیرا، خیر یې رالېږلی دی، للذین احسنو لپاره د هغه کسانو چې نېکي کړې ده، فی هذه الدنیا په دې دنیا کې، حسنة د هغوی لپاره حسنه ده، خوشحالي ده، یعنې کرامت دی او عزت دی د الله له طرف نه، ولدار الآخرة او خامخا کور د آخرت خیر ډېر غوره دی، ولنعم دار المتقین تاسو چې کوم څه کول جنت ته ننوځئ هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دوی ته فرشتي او ياتي امر ربک یا راشي حکم د رب ستا كذلك دغه رنګ فعل الذين من قبلهم کړي دي کارونه هغه کسان چې دونه مخ کې یعنی کو پرې کړي دي و ما ظلمهم الله او ظلم نه کړي الله په دی باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو په خپله ظلم کاو، فاصابهم نو ورسو دوی ته الله سیئات ما عملو نو ورسیده دوی ته بد انجام د هغه څه چې دوی کړی وو، یعنې د کفر انجام یې بیا منتو، وحاق بهم او نازل شو په دوی باندې ما کانو به یستهزئون هغه څه چې دوی په هغې پورې ټوقې کولې، یعنې عذاب پورې ټوقې کولې نو عذاب پرې نازل شو، وقال الذین اشرکو او وایي به هغه کسان چې شرک یې کړی وو، لو شاء الله که چرته د الله خوښه وی ما عبدنا من دونه من شيء نو موږ به عبادت نو کړی بغیر دا غنا من دونه سوا دا غنا من شيء هیڅ د هیڅ شي نحن مونږه ولا آباؤنا نظم پلارانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نه به حرام کړی مونږه من دونه سوا دا غنا من شيء څه شي یعنی دا بهیرو صاحب او وسیلو حم هغه طاغوت دی، د هغه د بندګۍ نه او د خبرې منلو نه ځان وساتئ، فمنهم من هدی الله، نو بعضې له دوی نه هغه څوک دي چې الله ورته هدایت کړی او ومنهم من حقت علیه الضلاله، او بعضې له دوی نه هغه څوک دي چې لازم شوې ده په هغوی باندې ګمراهي، فسیرو فی الارض، نو وګرځئ په ځمکه کې، فانظرو نو وګورئ، کیف کان عاقبة المکذبین، څرنګه وو انجام د دروغجن ګڼونکو. ان تحرص علی هداهم، که چرته ته غواړې، ان ته حریص یې په هدایت د دیو باندې، فان الله لا یهدی من یضل، نو یقینا الله هدایت نه کوي هغه چا ته چې هغه یې ګمراه کړی وي د وجې د عناد او د ضد د هغه نه، وما لهم من ناصرین، او نشته دی د دیو لپاره هیڅوک مددګار چې د عذاب نه بچ کړي. واقسموا بالله جهد ايمانهم او دیو قسمونه خوري په الله باندې کلک قسمونه لا يبعث الله من يموت پس شي باندې خوري وي هرگز هرگز به الله را اوچت نه کی را پانسی آسوک چی مړشی یوزل بلا الله فرمای ولینا وعدا علیه حقا پدی وعده دا پدی کارونه حق وعده رشتنی وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پوهیږي ليبين لهم الذي دې لپاره چې ښکارا کی بیان کی نه ښکارا کی لهم دیوتا الذي هغه شی چې مراد دینه حق دی یختلفون فيه چې دوی په هغه اختلاف کو وليعلم الذين كفروا او دې لپاره چې پیژني هغه کسان چې کفر کړي معلوم کی انهم كانوا كاذبين چې ودیو دروغجن انما قولنا لشيء دیو نشی را ژوندې کوله ولی نشو زمون خبره انما قولنا زمون خبره لشيء یو شی ته اذا اردناه کله چې موږ وغواړو هغه لره ان نقول له نو دا چې موږ ورته وایو کن شا فیکون نشی یعنی دې کې څه شک بیا نه پاتې چې کله الله وایي چې دا کار داسې وشي نو کار بیا شوی بیا داسې نه ده چې نه کیږي او بنی آدم وایي نشي کولای بنی آدم سوی نشي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایي چې کذبني عبدي ولم يكن له ذلك زم بني آدم زما تکذیب کوي ما ته دروغجن وایي او دته حق نشته دې خبرې چې ما ته دروغجن وایي دروغجن کول زما دا دي چې زما دروغ خبرې ته دروغ وایي هغه دا ده ما دروغجن کوي یعنی زما نه مني زما دی وجود ته او زما حیثیت ټول ته دروغ وایي زما تکذیب کوي نو هغه څه دي چې دی وایي ما به دوباره بیا ژوندی نه کی څنګه چې مخکې پیدا کړیو کنه دسه بده ما بیا دوباره پیدا نه کی دا ده دروغجن کول دي ما لره او کنزلي سي واما شتمه اياي ان يقول اتخذ الله ولدا چې دی وایي کنزلې راته دادي چې الله بچی نیولې ځان د پاره د اولاد شته دی دا د باته کنزل دي حالان کې وانا الصمد زبې حاجت ما لم الد ولم يكن لي کفوا احد، نه ما بچی پیدا کړی دی او نه زما څوک برابر او همسر شته دی، برابر او مثال نشته دی، نو بچی له کوم ځای نه بیا راشي، نو دا ما زما تکذیب هم مه کوئ او ما ته کنځل هم مه کوئ. والذین هاجروا فی الله، هغه خلک چې هجرت یې کړی دی د الله په لار کې، دا چې کوم موږ لېږلي دي سړي، د سړو نه مراد دا دی چې موږ فرشتې نه دي لېږلي، موږ نوراني مخلوق نه دی لېږلی، انسانان وو، همدغه انسانان هم لېږلي وو، موږ به ورته وحي کوله، نو د دې مخکینو قومونو د علماوو نه تپوس وکړئ، پس فاسألوا اهل الذکر، د دې نه مراد د یهودو او نصاراوو علما دي، د هغوی نه تپوس وکړئ چې دا خبره داسې ټیک ده او که نه ده. خو چونکه دا آیت عام دی فاسألوا اهل الذکر نو چې کلم په کومه خبره نه پوهیږي نو د علماو نه تپوس کوي بالبینات که تاسو نه پوهیږي په څه شي باندې په دین باندې بالبینات والزبر یعنی لګلیو موږ دا پیغمبران سره د دلایلونه او سره د کتابونو نه وانزلنا الیک الذکر او نازل کړل موږ تا ته دا وحی لتبین للناس دې لپاره چې ته بیان کې خلکو ته ما هغه څه نزل الیهم چې نازل کړی شوی دی دوی ته ولعلهم یتفکرون او دې لپاره چې دیو غورو کې فکرو کې اف امن الذين مكروا السيئات آیا په امن کې دی به خو په هغه کسان چې هغه عمل کړي بد یعنی بدترین چالو چلولې او بیا د اوړېدو را اوړېدو پر خارونو کې دی وګرځي را ګرځي به او اچانک به په عذاب راشي وما فما هم بمعجزين نو دی بیا خلاصیدون کې نه دي او یاخذهم على تخوف یا ونسی دی ولره د يرولو نفس وید ننی ویری سبای وری بل ورځ بیا ویری بل ورځ بیا لګ ویری نو لګ لګ همداشان د یارولو نه پس یې ونیسي فإن ربکم نو بېشک رب ستا لرؤوف الرحیم ډېر زیات مهربان دی او رحم واله دی اولم یرو الی ما خلق الله من شیء آیا دوی نه ګوري هغه څه چې پیدا کړی دی الله من شیء د څه شي نه یعنې هر یو شی چې الله پیدا کړی دی او د هغې سوری دی یتفیع ظلاله یتفیع راغونډېږي ظلاله سوري داغي راغورځيږي سوري داغي عن اليمين د خي طرفنا او الشمائل د ګس طرفنا او دا راغورځيدل د دې سجده د الله ته سجدا لله دې سجده کوونکي دی الله ته وهم داخرون او دې عاجزي کوونکي دي ولله او خاص د الله د پاره يسجد سجده کوي ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي من دابتن د سارو نه د زنده سرو نه والملائکة او فرشتي وهم لا يستكبرون او هغوی تکبر نه کوي یعنی د الله د بندګۍ او د الله د عبادت نه هغه چرتم تکبر نه کوي یخافون ربهم دیو یریږي د خپل رب نه من فوقهم د پورته د دیونه د پاسه د دیونه د دیو د خپل رب نه یره ده ويفعلون ما يؤمرون او دیو کوي هغه څه چې دیو ته حکم کیږي وقال الله ویلی الله لا تتخذو الهین مه نیسئ تاسو الهین دوه خدایان الهین اثنین دوه خدایان انما هو اله واحد یقینا دا الله یو اله دی یو معبود دی فایای فرهبون نو خاص زمانہ او یریږي هغه یرا چې تاسو زړونه په روب کې په یره کې راشي وله ما فی السماوات والارض او د دې الله د پاره غسته دي چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي وله الدين واصبا او د دې لپاره دی دین یعنی عبادت واصبا همیشه همیشه دائما واصبا معنی دائما همیشه عبادت د دې لپاره دی همیشه سلګ وخت د پاره نه دی بلکې دائما افغیر الله تتقون آیا په غیر د الله نه تاسو یریږئ د بل چا نه وما بكم من نعمت فمن الله او څه نعمت چې تاسو ته ملاو شوی دی فمن الله نو دا الله تر طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر نو بیا کله چې ورسیږي تاسو ته څه تکلیف فالیه تجئرون نو تاسو هم دته چغي وهاي بیا دا د جوار نه دی جوار د عاجزی عاجزی او د عاجزی سره چغي وهل تجارون دی الله ته چغي وباسي او پریاد کوي ثم اذا كشف الضر نو بیا کله چې دا تکلیف درنه لري کی عنکم استاسنا اذا فريق منكم اچانک یو ډله استاسنا بربهم سره د خپل رب نه یو شرکون شرک کوي وای نظرانه او چته کې پلاني بابا له وسو تکلیف را لري کو لری کړه تکلیف الله ای او دیو پورن د الله سره شرک ګرځول شروع کی دا پلان دی لری کو نو دا پلان نه دی لری کړه دا ټول هرڅ الله کړی دی دا ټول هرڅ الله کړی دی ليكفروا بما اتيناهم دې لپاره چې دوی انکار وکړي ان نتیجه دا شو چې انکار وکړي دوی دا سره دوی ته مور کړی دی فتمتعوا نو تاسو لګه پیداواره په دنیا کې کم مدج تاسو لپاره مقرر کړی ده فسوف تعلمون نو زرد چې پوهه به شي تاسو ويجعلون او دیو ګرځي لما د پاره اغس لا يعلمون چې دیو نه پويږي هغه باندې نه پیژني حقیقت دیو ګرځولې دي مقرر کړی دي لما د پاره اغس لا يعلمون چې دیو نه پیژني حقیقت نه بوتان دا څه دي کاڼ کاڼ دي یا لرګي دي نصیبا حصي ولا مقرر کړی دي مما رزقناهم دا غسنه چې مونږ دیو ته ور کړی دي دیو ته چې مونږ ور کړی دا غیله د بوتانو د پاره حصي مقرر کړی دي تالله قسم دی په الله باندې لتسالن خامخاب تپوس کیږي تاسو نه عما دا اغسی کنتم تبترون چې تاسو په دنیا کې جوړول ويجعلون او ګرځول دي لله د الله لپاره البنات لونه سبحانه پاک دی الله د دې د اولاد نه ولهم د دیو د پاره یعنی د ځان د پاره جوړ کړی دي ما هغه څه یشتهون چې د دیو خوخه ده ان د دیو ځان د پاره ځابن خوخ دي او د الله لپاره لونه خاص کړی دي د دې لونه دي او د زمون ځامن دي نو دا غوړر بیکاره قسمت دی کن تقسیم دی تلک اذن قسمت ضیزا دا تقسیم خو د انصافي تقسیم دی چې الله له تاسو هغه څه ورکړل چې تاسو نه دی خوښ او ځان د پاره هغه څه هغه څه چې تاسو خوښ دي ځامن او خپل حالت هم داري یعنی خپل تاسو چې کوم حالت دی هغه سره و اذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیره ورکړي یو د دیوتا بالانثى په لور باندې جنې پیدا شوې ده ظل وجهه مسودا نو وګرځي مخ د تک تور د غم نه او هو کظیم او د د غصې نه ډکی کظیم د غم او د غصې نه په شریکه چې سړی ډک شي نو د ته لکیږي کظیم یتوارا من القوم د پټیږي د خلکو نه من سوء ما بشر به د عار او د غم اغنا چې د ته پاغه زیره ورکړ شوی دی بد شي عار او د پیغور نه د کم چې د ته زیره ورکړ شوی دی نو دې څه سوچ کوي ايمسکه علی هولن دې غور کوي او فکر کوي آیا دا لور سره د بیزتۍ نه وساتم ام یدسه فی التراب یا دا چې خخه کی په خاور کې ورو منډي ختمه کی الا سا ما يحكمون الا بد غس اس چې دوی دا غي فیصله کوي خبره خدای چې چا لور پیدا شي خصوصا یو روایت کې دا راځي چې د کمی زنانه پړم بي زلبانه لور پیدا شي نو فرمای ډیره مبارک رحم دی ډیره مبارک خزه ده د کوم نه چوډمبې لور پیدا شو اندا د زنانه د یمن او د برکت نه خده دا برکتی زنانه ده چې دې ته الله په ډمبې ځل باندې لور ورکړله بیا دې لور حفاظت ته چا وکړو د دې تربیت وکړو تر دې پورې چې دای په یو خزه کې د دې رشتہ وکړله نو دا به د جهنم د اور نه د دغه لپاره د نجات ذریعہ نو په دې کې استاد لپاره خیر دی یو لور دی وساتله دو دی وساتله او کدرو ډیر بیا خو ډیر نو څومره چې وساتلې تربیت دی ورکو تعلیم دی ورکو خدای وساتلې محفوظ دی وساتلې بیا دې په بهترین ځای کې دا وی رښتا وکړه دا خپل ټول فرض دی پوره کړ نو پوښه د جهنم د اور نه د نجات ذریعہ دې ځان د لپاره پیدا کړه للذین لپاره دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې مثل السوء ناکار مثال دی ولله المثل الاعلى او دا الله لپاره بهترین مثال دی د مثال نه مراد صفات دي صفاتونه بد صفاتونه دي لکه کمزوري صفاتونه د انسان لپاره دي هغه سری احتیاج دی بچی ته او لونه بدی غړي زامن خګړي حاجتونه دي مشکلات دي مسائل دي او الله د دې ټول صفاتونه بری دي او چت صفات بلند صفات د الله د پاره دي او هو العزيز الحكيم د الله زبردست او حکمت والده ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او کچرت الله نیول خلق په ظلم خپل باندې ما ترک عليها من دابه نو نبه پرېخه په دې ځمکه باندې یو زنده سر ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رستو کوي دوی لرا تر نیټه مقرره پوري فاذا جاء اجلهم نکل چراشی نیټه دیو لا یستاخرون ساعتا نو نه برستکیږي یو ساعت ولا یستقدمون نو به مخکې کیږي دې ځکه وې کچرته الله په ظلم باندې خلق نیولې نو په دې ځمکه باندې یو ضد سلام نو پرېخه نو ظلم خو انسان کوي ظلم خو دا انسانانو کی نو الله و یو زم د سر به نو پرخه اصل خبره دا ده چې دا ټول انسانان څومره چې دي چې کله په دوی کې بګاړ پیدا شي نو د دې بګاړ اثر ټول زناور تر سي ټول زنده سر تر سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الجعل ان يعذب بذنب بني ادم قریبه ده چې یو چینجه په خپل سوړه کې یو تور چینجه جوړ یو تور چینجه ته وړو کې چینجه د دته عذاب ورکړی شي د بنی آدم په وجه دته تکلیف ورکړی شي په عذاب کې راشي د بنی آدم د انسانانو په وجه او بل خبره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د سړي نو اورید د ناس په یو سړي خبره کوله وی ان الظالم لا يضر الا نفسه وی ظالم ضرر نه رسي مګر خپل ځان ته ضرر رسي بل چاته نشي رسولای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دې سړی ته وکتل او ورته فقال بلا ولنا ورته ولنا ضرر رسي کنه یوازې بل چاته نه ټول مخلوق ته ضرر رسي څنګه ورته فرمایله ابو هريره والله ان الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم والله ان الحبارا لتموت في وکرها بظلم الظالم حبارا دا سرخاب مرغی چې ده دا مرغی مړکیږي په خپل جاله کې د وجد ظلم د ظالم نه او دا غي وجه سره دا ظالمان ظلم وکي نو په دې باندې الله باران بند کی دا په موږ باندې چې لګ لګ باران کیږي نو دا دغه مخلوق الله تبا کول نه غواړي او کله چې د قوم ظلمونه زیات شي نافرمانه او سرکشي زیات شي نو الله په دې باندې قحط راولي د دې باندې قحط راشي نو مرغۍ په جالو کې چنجي په خپل سړو کې او حیوانات پر ځمکه کې دنه هغه باندې د عذاب راشي د انسان په وجبانه او هغه هلاک شي د انسان د بغاوت د وجنه د الله عذاب چې راشي نو بیا عذاب خو بیا عام وي کنه بیا خو په ټولو خلکو راځي بیا خو وچه ولاندر ټول سوځي او د الله د عذاب جواب بیا نشته دی هیڅ جواب نشته دی دا یو عذاب راغلی دی کنه په دې زموږ په نږدې ځای کې خلک روزانه راځي نوې نوې خبرې الا کلی داسې هلاک شوی په سونو کلی چې وسړی شپونکی وي په غر کې خپل ګړي ساتلې نو چې راځم زړه غو درامه چې زر منډه کو چې کور ته لاړ شم وی چې کور ته راورسېدم د کلي طرف ته رالم چې هغه طرف ته راښکاره شوم ما ګین زه غلط شوی یم ځکه زمونږ کلی چې سلو نه زیات کورونه وو پکې وي چې هغه کلی د سره وو نه هغه ځمکه هم بدله وه ما وی که زه غلط شوم نو اخوا غر ته مې وکاته دی خوا غر ته مې وکاته چې موږ نو زه خو هغه دی خو کلی نشته د ګنټې خبره نه ده ان د سو منټونو خبره ده بلکې منټونه هم نه دي لګېدلي د سیکرډونو خبره ده او دا کلی نشته ختم شوی دی دا قران کریم کې موږ ولوستل کنه گویا کې دیواړو پرون په دې ځای کې اوسېدلی نه وو دا څه ښکاری لکه دلته اړو پرون سو کو نه ځکه نن نشته دی نه کله شته هیڅ شی نشته دی دا ټول د الله عذاب چې راشي بیا عام عذاب راځي نو د ظلم په وجه کې الله خلق نیوي کنه او رحم یې نه کوله نو په دې ځمکه باندې به یو ځل د سره مسنو نو پاتې هغه زمانه کې خو پیغمبران بو نو پته بوله کې د په دی وجه باندې په دی وجه باندې د دیو دادا کارونه وکړل نو په دی وجه دیو ته الله عذاب ورکو پیغمبر ګور دی دې کار نه منع کړو نن څه پیغمبر نشته له زمون ګناهونه خو دومره ډیر دي چې په دغه علاقو کې نن څه خلک دا ځنه مشران راغلو نو ماته تاسو کوم اداره تاسو وای چې الله خو په چا باندې اس عذاب نه راوړي دا څه حادثه خو نه ده اکسیډنټ نه کیږي د الله په نظام کې دا هو پری پلان منسوبی دی او دا الله یو فیصله او عذاب ته راځي یو پاړم چې ولې نه غورځيږي نو هغه خبر دی او دا د حکم نه بغیر نشي غورځي دی قران کریم وایي کنه وما تسقط من ورقه یو پاڼه چې اوچه پاڼه د ولې نه راغورځيږي د اجازه نه بغیر نشي راغورځي دی مې د علاقه کې څه خبره مشهور ده د خلکو کم جرم کړو دا غوي بشمار خبري خلک کوي خو نوې خبره به دا ده چې په دې تېر شوي الېکشن کې دې ټولو خلکو د قرآن چې څومره بې عزتي کړې ده په دغه ځای کې دومره وخت کې چرته چا نه ده کړې همدا قرآن په خلکو پسې ګرځولې دی په بیلباز هم ګرځولې دی په دې په لاسونه پی خو دی په دې ته قسمونه اغستې دي او دومره وران استعمال شوی دی چې ټول خلک عام خلک هم دا وي هغه مرګره ماته وي جو باب زبان زد عام ہے نو هغه دا چې دا کار دی وکړی دی او خدای خبر چې نور به څومره جرمونه شوي نو دې په وجه باندې که الله ټول خلق هلاک کول نو هیڅ څوک هم نه پریږي او چې راي واست عذاب نو پرې نه خو ده کنه دا د دنیا جهان ایجنسی ناست دي او خوراکونه پراته دي او دا هر څه ډیر دي او خلک د لوګي بیا مړ کیږي نشته نشي وته رسولای د دې عذاب دا همیشه امان غوښتل واړي دا زموږ لپاره یو بهترین سبق دی چې ستاسو په گاوند کې راغله او پر معلومه ته کنه یا به په دیو راضي یا به د دیو په گاوند کې راضي څه لپاره چې دیو سم شي د پکار د چې موږ سم شو ويجعلون لله او دیو ګرځي د الله د پاره ما هغه څه یکرهون چې دیو ځان د پاره بد غړي وتصف السنتهم یعنی لونه ځان د پاره بد غړي دا الله د پاره ثابتې وتصف السنتهم الكذب او بیانې د دیو جبې دروغ ان لهم الحسنى چې د دیو د پاره ډیر ښه ښه انجام دی دا د دروغ وي لا جرم حق دا خبره ان لهم النار چې د دې لپاره ور دي وانهم مفرطون او دې بډیر په جلته هغه ته بوتل شي ان ټول مخ کې مخ کې به دې هغه ته ورسته شي تالله قسم دې په الله نو هغه ته شیطان خپل عملونه خسته کړ او نن هم هم اق شیطان د دیو د دیو مخسنود کافرانو د دیو دوست دی ولهم عذاب الیم د دیو د پاره دردناک عذاب دی په آخرت کې په دنیا کې دا شیطان د دیو دوست دی او په آخرت کې ول دردناک عذاب دی وما انزلنا عليك الكتاب او نه در علی ګلم پتا باندې کتاب الا لتبین لهم الذی مگر دې پر است بیان کې دوی تاغس اختلافو فی چې دوی پای کې اختلاف کړل دي او هدن او هدایت دي او رحمت او رحمت دې لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې وی ایمان راوړي والله انزل من السماء ماء او الله را لګلی د اسمان نوبه فاحيا به الارض نو ژوند کړي د پدې سره زمکه بعد موتها رسته د مرګ نه رسته د وچوالینا ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې نخې دي لقوم یسمعون د پاره د قوم چې هغه خبر اوري په توجه باندې ژوند په غوګونو اوري وان لکم فی الانعام لعبره او یقینا تاسو د پاره پدې سارو کې خامخا عبرت ده مېوو د کجورو نه، والاعناب او د انګورو نه، تتخذون منه سکرا چې تاسو جوړوئ د هغې نه نشه، ورزقا حسنا او رزق ښه. دا هغه ړومبی حکم وو چې د شرابو په باره کې راغلی وو چې یو نشه ترې جوړېږي د کجورو نه او د انګورو نه او بل ترې څه جوړېږي؟ رزق حسن خیسته رزق نو پته ولګیدا چې شراب رزق حسن نه دی ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون یقینا په دې کې نقل لپاره دا قوم چې هغه عقل لري واوحى ربک الی النحل او دا ګوره د شادو د مچو مثال دی او وحی کړي وای نه الهام کړو دغه مراد هغه فطری حکم دی الهام د چلاوی په سرشک دالی کله شوی د چلا کوا الهام کړی حکم کړی رب ستایل نحلی دې د شاتو مچۍ ته ادي تخذي چې تاسو نسې هدایت اول ادي تخذي من الجبال بيوتا چې تاسو نسې په دې غرونو کې کورونه جوړوي او من الشجر په ونو کې جوړوي و مما داسن يعرشون چې داخله کې اوچتې جوړي نو هغه سړي دا د انګورو ونی دي دا د خرما ونی دي دا درګي پراته دي دا چتونه دي په کوم ځای کې جوړوي د دې نه جوړوي تاسو ته یو ته ملاو شینو لګ سټډي کې غټ کتاب دی په دې کې هغه چې کوم معلومات د دې باره کې ورکې او مفسرین هم لیکي چې د دې د لارې فصلو کې سبول ربک ذللا پاسانه سره په اوار لار باندې زه د دې د لار دسه اوار دسه عجیب غونې چې دا مچې څنګه لاړ شي یو زیته نو چې کوم زیته ورسیږي او دا غزل څه شعر واخلي نو سیده واپس په یو خاص زاویه باندې راځي خپل زیته راځي ډیر لوی تلی په دې وجه دې مچو ماهرین چې کوم په غرونو کې شاد معلومي دا شاد معلومي دا اصل نشي معلومولې یو خدای کې څوک په اتفاقا ورغه غبل خبره ده خو چې کوم د دې معلومات لپاره مهارت ده ناغه سره په غیر کسي ګرځي را ګرځي یو ځای بل ځای ګورونو خواته ګرځي نو په ګول باندې مچي کینی دا مچې چې کینه او د دینه پاسي نو دی ورته ګوري چې دا چرته زی نو چې په کم سیدای کې دا مچې لاړم دم په دغه سیدای کې زی پسی ځکه دا مچې کګه نه زی دا دومره په سیله زی د کم ځای چې راغلی ده او بیا چې کم ځای کې وګرځل او شی پیدا کو ګل پیدا کو خپل ذخیره پوره کړه بوج خپل ډک کو واپس روان شي نو بالکل دا خلک نه ناک کیسید څنګه چې یو نقطه نه دا ریاضی والا وی کنه یو نقطه نه بلې نقطه ته سیده ختم یو کې دی شي دا په دغه یو خط باندې رواني او سیده خپل ځای ته رسی او دا غلطی کیده دا څومره بچي ګرځي دا بهر ته وتی دی یو سیل نو د بل ځای نو د بل ځای نه خو خپل کور او خپل ځای نه غلطي او کومه مچې چې خپل ځای غلط کړي بل چا کړه لاړ شي نو هغه یې نه پری دلته وجني ډېری مچې لاندې پرتی دا دوی څخه خپل مجرمانی څه جرمونه کړي ګنده شی راوړی دی غلط شی راوړی څه زهريله شی راوړی دی یا تش راغلی دا خوراک کوي او کار نه کوي ډیوټي نه کوي نو هغه سره سزا ورکوي ولا باغله وجني لاندې ډېر شی مچې پرتی مړې شي دا د دیو مجرمان چې کوم پانسې ته خېجولي بهرحال دا ځان جدا یو علم دی یو لوی تفصیل دی د شاتو د مچوم خو الله تبارک وتعالى دلته موږ ته اشاره وکړه یخرج من بطونها روزی د دیو د خېټونه شراب شراب یعنی شهد مختلف الوانه چې دا غیر رنگونه مختلف دي فيه شفاء او پدې کې شفاء د لناس د پاره د خلکو دا چې ګوري د بشمار مرزونو شفاء ده پکې او هغه وجه دا چې د غرونو بشمار ګلونه دی راجمه کړي بشمار هغه مواد چې هغه یو حکیم یو طبيب نشي راجمه کوله هغه ټول سوزونه راجمه کړي او دې ته ورچولي د دې وجه نه د پارمي شاتو کې او د غر په شاتو کې د زمکه او اسمان فرق دي هغه چې کوم مواد دي هغه مواد په دې کې نشته ده دا وکړه چې دوی مچوله دوکم ورکی ان شاتو کې ملاوت نه کیږي خو مچوله دوکه ورکړی کیږي نو هغوی ته چینی او د ګوړې یو راب جوړ کړي او دا ورته کېږدي، نو مچۍ خو خامخا څه راوړي که نه؟ او چې وږي شي نو بیا خامخا خوراک هم کوي، نو همدغه شیان نه جوړېږي، نو وي شهد، خو په هغې کې هغه اثر د هغې غالب وي او هغه اثرات د شفا په پوره طریقه چې کوم په غر کې شهد جوړېږي او کوم په بارم کې جوړېږي، دواړو کې فرق وي. اخري عمر ته هغه اخري عمر هغه ناکار عمر ته چې سړی به کې بوډا شوی ډیر کمزوري لکه لا يعلم بعد علم شيئا دې پر دې په نشي برستر علم نه پس شي باندې یعنی مخکې ډېر ښه عقل او علم او د ساعت تورسي هغه علم او عقل بیا کار نه کوي بیرته ماشوم شي ان الله علیم قدیر الله علیم بیقینا الله علیم دی قدرت والا دی والله فضل بعضکم علی بعض والله غره کړی غره کړی دی بعض تاسو نه په بعض باندې پر رزق پر رزق کې نو دا مساوات الله نه دی راوستي خلک په رزق کې بعض په بعض باندې غره کړی دی چاله لګور کړی دی چاله ډیر ور کړی دی دا خلک چې وایي کنه مساوات پکار دی سړي سپکړه مساوات برابرۍ ډیره د حماقت خبره ده دا الله کول شو دی عادل ذات دی انصاف ول ذات دا کول شو چې دا ټول خلک یو شان پیدا کړي خو زه تاسو ته ما دا بلډینګونه چې جوړیږي کنه دا باندې چې کیږي زما سره چې څومره پیسې دي دومره ستاسو سره دي زما سره څومره مال دي څومره خوشحالي دي دومره هم تاسو سره دي زما چې حیثیت دي هم دغه سره برابرې دي کنه مساوات دي ستاسو دماغ خراب دي زما په کور کې مزدوري کوي هیڅوک لیواله خو نه کنه چې بیا بل چا مزدوري کوي او دا چا دماغ خراب دی بازار کې دکان کولاو یو سبزی خرڅي او بل سره په بازار کې دکان کولاو حجام دکان چې خلکو ته بدم ګوري د دا کارونو کې ترکان ترکاڼي کوي او بل سړي دماغ خراب دي مال او هر څه یو شان دي او هغه دا ورونه بل کړی دي او دا سپارونه او دا یوي دي او دا سخت کارونه لري ورته ولاړ دي او پر سخت ګرمۍ کې د چا دماغ خراب دي تر ډوړې په خې تدور ته ولاړ دي دا الله ندی برابر کړی دا د دنیا نظام الله چلوي چلی او د دې چلولو لپاره چې څه ضرورت دی دا غي مطابق الله دا نظام چلی غریب په غریبۍ کې خوشاله دی مزدور په مزدورۍ کې خوشاله دی مالدار پر خپل مالدارۍ کې دومره مطمئن نه لکه غریب چې پر خپل غربت کې مطمئنی دا ټول ګوره یو موږ وایو کنه حجام کار چې دا د دغه غونې کار نه دی دا سړی نه یې نه یې کار د سړي واس له بدو ته ګورو دا یو حجام کنن خپل دکان بند کی کنه اړتالو کی چې بس دکان نه بنه کولاویږي نو ټول نه زناور جوړ شي دا انسان چې خیسته دی خو درې حجام په وجه خیسته دی نو دا هر کسب واره چې دی د دا معاشره خیسته کړی ده کله دا خپل کسب پری دی نو خدای خبر زم به سهلی بیا نو دا ټول الله دا نظام جوړ کړی دی مزدور سار راوته کار کې چې ته کار پیدا شي او پیسې وته ملاو شي مالدار سره خپل پیسې راستلې دي ضرورت لري چې ما رسوک مزدوریو کې زما آبادی جوړه کی دکان کې کارو کی دا ټول یو بل ته حاجت من کړی دي او د دنیا نظام روان دی نو کدا ټول یو شان شو نو بیا به سي بیا به څوک چا کارونه کی دا ټول دنیا دا نظام سره بیا ودرېږي نو دغه به وقوبه خبره الله فرمایي الله فضیلت ورکړی دی بعض استاسو نه په بعضو باندې په رزق کې ورواله ورکړه چاله لګ چاله ډیر ډیر نو اوس ورته غوږ کیږي دا یو بل خب مقصد لپاره الله بیانې فما الذين فضلوا براد رزقهم نو هغه کسان ندی هغه کسان دا معنا پیا نو ندی هغه کسان چې غوړه کړې شوې دي په دې باندې فضیلت ورکړل شوی دی براد دی رزقهم واپس کوونکی ورکوونکی د رزق خپل علامه هغه چاته ملکت ايمانهم چې د دې لاسونه مالکان شوي فهم فيه سوا چې دواړه برابر شي وي تاسو داسې کوئ از تاسو بری کورونه کې په حیات آباد کې نوکران شي کنه خدمتګاران څوک دې چې چرته نه کوي او که څوک یې کوي نو دی وایي چې دا خپل ټول مال څومره چې دی ام دومره د خپل نوکر ته ورکړي چې دواړه یو شان شي دا څوک نه کوي خپل غلام ته خادم ته نه هغه ته خپل څه تنخواه او اجرت ملاويږي خدا څومره مال چې دی دا ټول مال دی هغه ته هغه عمر ورکړي څومره د سره دی چې دواړه یو شان شي دا کې دې شي د دې څوک تیاری کوم نه اف بنعمت الله یجحدون ایدو په نعمت د الله باندې انکار کوي د نعمت د الله نه انکار کوي نو تاسو څنګه وای چې دا ټول یو شان دي نو الله او د الله مخلوق دواړه یو شان شو الله له شریکان ګوري دام زما او رزق درکړی تاسو ته مینه طیبات د پاکو سيزونه اف بالباطل یؤمنون اي په باطل خبره باندې په بوتار دی ایمان راوړي او بنعمت الله هم یکفرون او په نعمت الله باندې انکار کوي او یعبدون من دون الله او دی بندگی کوي عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه ما له هغه شي لا یملک لهم رزقا چاغو اختیار نه لري د دې لپاره د رزق من السماوات الاسمانونو والارض او د ځمکې نه شيئا د هیڅ شي ولا یستطيعون او هغوی نه طاقت لري نه اختیار لري نه څه طاقت شته دی فلا تضربوا لله الامثال نو مه بیانوي الله د پاره مثالونه ان ځکه د الله سره مثال نشته دی ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا بیان کړی د الله مثال عبدا مملوکا دا یو بل مثال دی تاسو واورئ بیان کړی د الله مثال عبدا مملوکا د یو بنده چې هغه مملوک دی غلام دا د کافر مثال الله بیانوي یو غلام دی مملوک د چا د بل چا په اختیار کې دی لا يقدر على شيء طاقت نلري د هیڅ شي ومن او هغه څوک رزقناه چې ورکړی موږ هغه ته منا د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خیسته فهو ينفق منه نو دې خرج کوي دا غنه سرا وجهرا پټ او پخکار دوانا هل یستوون ایا دا دوانا برابر دي دا دوانا برابر دي د دغه شان مؤمن د غني او د سخي مثال دی او د کافر مثال د فقیر چې څو سره شته نه او بیا چې بخیلم دی دا مثال دی وضرب الله مثلا الرجلين او بیانې الله مثال د دوو تنو دو سړو احدهما ابکم چې یو پای کی چاړه ده لا يقدر على شيء د هیڅ شي طاقت نه لري او هو کل على مولاه د بوج د خپل عقابني اينما يوجه لا ياتي بخير چرتم چې دی لیږي کم ترتب اور په مخه کوي لا یاتی بخیر نو اس خیر نه راوړي هل یستوی هوا آیا برابر دی دی و من یامر بالعدل او هغه څوک چې حکم کوي په عدل باندې یعنی خبرې کوي د توحید د انصاف او هو علی صراط مستقیم او دی وی په نیغه لار باندې دا دواړه برابر نه دي کنه نو د قشانته مسلمان او کافر برابر نه دي وقفه